دراتلونکي په دې صورت کې سایاتونه دي د کتاب مخکنو او دې قران واضحه ربما يود الذين كفروا ډیر زلا ارمان وکي او کسان چې انکار یې کړو توحید نه غافل کړی دی لرا ډیر وګدو امیدونو وسوف یعلمون وزردا چې پوی وشي په خپل عاقبت باندې وما لکنا من قريه ان دې هلاک کړه مونږه یو کله الا ولها کتاب معلوم وای دا مشرکان چې اے هغه سړیا چې ستا خیال لې چې نازل شوی تا باندې قران انک لمجنون بشک ته خو خام خالی ونی نو تا باندې څنګه قران نازل شو لو ما تعتینا بالملائکتی تولی نراولی مونږ د پاره ملائکو ان كنت من الصادقين کچری ته رښتینه په خپل خبره او دعوه کې ما ننزل الملائکه الا بالحق الله یې موږ نه نازلو ملائکه دنیا ته مګر په یو حق خبرې سره چې عذاب دی یا روحونه قبض کول دي وما كانوا اذا منذرين او نی بیا دا خلق په دغه وخت کې مهلت ورکړي شي ان نحن نزلنا الذکر بشکا موږ نازل کړو دې قران لره نه نهسته دی دا شرک او دا استهزاء په ظلمونو د مجرمانو خلقو کې لا یؤمنون به دی ایمان نروړي په دې ذکر او په دې قران سره وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیر شوی دی طریقې د عذابونو د پخوانو قومونو بلکې یو مونږه داسې یو قوم چې په مونږ باندې جادو کړی شوی دی لقد جعلنا فی السماء بروجا دلائل د توحید یقینا مونږه پیدا کړی دی په اسمان کې غټ غټ ستوري وزینا للناظرین امون خسته کړی دی لرا د پاره د کتونکو او نوکران خادمان چنه تاسو غي لرزق ورکون کی رزق لمن ورکو خدمت تاسو کوي وان من شيء الا عندنا خزائنه او نشته من سره داسي او نشته داسي او شی په دنیا کې الله یې مگر من سره داوی پریوانی ده خزانی کبه جهاد کی او کبه مانځ کی او یقینا مونږ پیژنو هغه څوک چې رستو رستو کیږي ان ربک هو یحشرهم وبېشک ربستا خاص هغه به راجمع کړي د خلق لره قیامت کې انه حکیم علیم بشک الله حکمت والده په پارس باندې ولقد خلقنا الانسان او یقینا من پیدا کړی دا انسان اول من سلسال داغه خټنا چټانګی دا من حمأ مسنون چې خوشته شوی و او هغه غلی شوی و والجان خلقناه من قبل او جان چې نیکه د پیریانو دی پیدا کړو مونږه مخکې مخکې من نار السموم دا اور د لوګینا وإذ قال ربك للملائکه یاد کا چې رب ستا ملائکه ته انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون چې بشکه زه پیدا کوونکې مې یو خسته بنده لره خو د داسې خاورې نه چې ټنګ ټنګ کوي من حما ام مسنون چې خوشته شي او خمبیره شي وي فیضا سویتو کله چې برابر کم دلرا پان دامنو ونفخت فی من روحی او پکم پدکی د خپل روحنا د دې خبرې نه چې شي سره د سجده کوونکو نه تنظیم نه وته قال يا ابلیس او الله چې ابلیس مالک سچل له سوزر د تعالی الله تکونا ما ساجدین چنشو ته دې سجده کوونکو سره قال او ابلیس لم اکل لاسجد لبشرن نیم زه دومره سپک چې سجده وکم داسې یو بنده ته خلقته چې تا پیدا کړی دی من صلصال دغه ټنګېدلې من همه ام مسنون او خوشته شوي خمبره شوي خټینه قال وی الله فاخرج منها قال ربي بما اغويتني وی ابلیس چې زما ربا څنګه چې زه گمراه کړم په صحیح لار نه لو زینن لهم فی الارض دغه سبا خاستکم دی خلق ته په دې زمکه کې دنیا سيزونه ولو بینهم اجمعین ان جهنم لموعدهم اجمعين او بشکا جهنم د دې سره وعده شوی ده د ټولو سره دا سبات او ابواب چې دا وی و دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم د هرې دروازې لپاره په دې خلقو کې رونه به یې په پالنګونو د جنت یو بل ته مخامخ لا یمسهم فیها نصب نه به رسي دوی ته په دې جنت کې ستړي وما هم منها بمخرجین او نه به دوی د جنت نه ایستلی شي نبئ عبادي خبر کا زما بندیان دې دوه خبرونه او خبر کدی لرا د میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه چې په هغې کې دا دواړه مثال دي د رحمهم او د قهرهم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما کله چې راغلو ابراهیم علیه السلام ته نوی وی چې موږ په تا باندې سلام وایو قال انا منکم وجلون قال فما حدبكم ايها المرسلون او ابراهيم عليه السلام سده مهم ستاسو اهم مقصد اهلی گلشو ملائکو قالوا اينا ارسلنا الى قوم مجرمين بشکا موږ را لېږل شي یو داسې یو قوم پسې چې ډېر ګناهګار دي الا آل لوط مگر نو کورنۍ د لوط علی السلام ان لم نجو من بعدی لربچ کو دا د الله پیغام دی چې موږ دې لره بچو ټول پجما الا مراته مگر نه اخذت دو قدرنا دا موږ مخکې اندازه کړی دا خپل تقدیر کې ان لمن الغابرین چې دا خزبا په عذاب والو کې وي فلما جاء آل لوط المرسلون کلا چې راو رسید لوط علیہ السلام ته ملائک قال اوی اغو انکم قوم منکرون تاسو خو ناشنا خلقه قالوا ملائکو بل جئنا کا بما كانوا فيه يمترون نو بلکې راغلی یو مونږ تا ته په عذاب سره چې دا خلق پکې شک کوي واتیناک بالحق امون راغلی تا ته په یو حق فیصله سره ولا يلتفت منكم احد او مخ دې نه راړي ستاسو نه یو تن وامزو حيث تؤمرون او زه زه هغه ځای ته چې تاسو ته حکم کړی شوی شام ته ځای فلسطین ته وقضینا الی ذلک الامر وارو لمن دتا دا فیصله ان دابر هاولای مقتوع مصبحین چې جوړې د دې قوم با پریکړې شي په وخت د سبا کې وجاء اهل المدینه یستبشرون او راغلو دغه کلی والے خلق خوشاله کولی قال ویلو تعالی السلام ان هؤلاء ضيفي جبي شكا دا زما المعنى دي فلا تفزحون ما مرسوا كوي واتقوا الله ولا تخزون الله نه یریږي او زما بيزتي مكوين قالوا اوذي قوم اولم ننهك عن العالمين ولتمني منکوي دې خلقو نه چې ځان سره وسوک نه پریږي قال هؤلاء بناتي ویلو تعالی السلام دا تاسو کورونو کې زمالونه دي ان کنتم فاعلین که تاسو شوقوي لعمرک اے پیغمبره قسم می دی ستا پر محبوب جون باندې چې تا دې ته وقف کړی انهم لذي سکرتهم یعمهون چې یقینا داخله پر خپل مسته کې بیهوش وي فاخذتهم السوئات مشرقین پس اونیول دغه قوم لرا یو چغی په وخت د نور خطو کې بشکا په دې واقعیا کې علامی دي او د پاره د عقل مندو اشاری دي او د پاره د عقل مندو ان لبی سبیل مقیم او دا کلی چې دي دی پاغه مخامخ لار کې دی عربو ته او اسه چې پمیند دې دواړو کې دي الا بالحق مگر دې حق خبرې د پاره چې عدل او انصاف دې الله ما ظلم نه کړي قومونه ملان دې باندې کړو دا خو انصاف دې سمکه اسمان په دې انصاف باندې ولاړ دي ان ساعت لآتیتن بشکا قیامت راتون کې اصول بیانی اخر کې لا تمدن عینیکان مالوت استرګ خپلې علاوه وتانا بی ازواج منهم اغه دنیا تازه و زینت تا چې مونږ پیدا ور کړې پاره سره قسمه قسم خلق تا پدی کې ولا تحزن علیهم امغم جن کیږي پدی باندې بشک زیم يرون کې ښکارا څنګه عذاب کما انزلنا للمقتسمین دا سې لکه چې موږ نازل کړو پاره تقسیم کون کو باندې چې لارې تقسیم کړې وي خلق نه پرې خو پیغمبر ته الذين كسان جعلوا القرآن عزوين